بسم الله الرحمن الرحيم قال وابتداؤها عقيب الحدث شروع د مندې د مسح دا ورته به د بيو د سي نبي وابتداؤها عقيب الحدث شروع د مندې د مسح اپاس د بيو د سي نه مقیم به یوه شپه یوه ورځ مسه وي مسفار به درې شپې درې مسه وي خو دا مسه به د کوم وخت نه شمېرل شي د دې کې ابتدا به د کوم وخت نه وي درې وختونه دي یو د وغستو کې وخت ته چې کله میزه او د کنه وغستلې او یو د به اودسۍ وخت ته چې کله به اودسه کېږي یو د مسه وخت ته چې نوې مسه کنه او ته ونه مسه شریک کړله صورت دغه د مثلا یو سړی دا کنه د چو د نمخ شي میزه یې وغستله یا چو د نوا چې کنه د میزه وغستله په پښې کړله او داسې وکړلو پښې وې ته ومینځلې کنه میزه یې وغستله سبو غرمسه ګا چر خطله دای به وداسه شو او دا سی بود شو سبود می ذکر ده یس او دوسه ته ضرورت نشته چې او د سینا کو یا ما سوي کنه عالم می سوي او د سبو نه وکړو په شامې دلی وي او می زه کنه د چود نه مخ تک نه په شکرې دي نن د ورمسه ګر خطو کې سره د کنه او داس موت شو مشپشین مزه دا او داس کو کنه چې کله مشپشین او زوال وشلو او دا او دا څوک له ماسه په پښې کم مې زیب نه ولا دا غ ماسه به دې سمره ټیمره سوي کنه یو اش په ور به دې کی ماسه مشتره شي اګه چې ودنه مخشه چې مې زیب په پښې کوله او کچره او داسې مت دو غرمزه کې خطو کې سره او کنه د زوال نه بعد کنه زنا چې څوک اعتبار ور کوي د مینده د لوبستا وختو کې تاخوي کچ سبو چو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شي کنه چو د مخشه مخشه بلا ورځ چې یا چوده نه وي که نه بس مزې بیا وکړي پښې به مینځي او چې څه کې اعتبار ورکوي که نه یې مینځي حدث ته وي چې سبو د ورمسه کې ربخه تر اسلامه کولی شي که نه ا د و ي م سبو چې کله ورمسه رخېږي بس نه ربې که نه او داسې بیا ما سره متشوي دو کړې مې بیا وکړي که نه پښې به مینځي او دریم مذهب لوي که چې بل کې بله سبو مشپشي نه رسې که نه دا ما سره واله شي ځکه چې ما سره چې اوتونه ولا مشپشي مې د چې اوداس په کړولې ما سره ولې ای وخت مې د شمیر شي امیل بازار چې دا واقع بل حدث اول کله من دا د مس هغه شروع شي کړي پاسې بودسینا ای وغسو کې وخت ادبار نشتا او د مسخ وخت ادبار نشتا لأن الخوف مانع سراية الحدث میزا منې کوین کې دو د ورګډولې د بودسۍ نه میزې ته میزې د چار دو چې د بودسۍ پرې ته نور پروزي که نه نو چې کله کله دې ډپټي شریک کېږي ا دې چې کوم خدمت ته چا شریک کېږي ای وخت به دا میندا شمېر لا شي که نه ای وغستو کې وخت خو ځکه بار شته چې ولې خو دې پښې مینځلې وې ولې خو میزې سې چار نو کړې پښې دې مینځلې که نه او میزې دې په پښې کړلې او ډي پي دا واسه شو که چې کله کله او داسې موتې دلو به میزه کنه ولګېدې دا به ودسیې پښې ته نور پر شپلانې پښې لکنه منې کوي منې کوي کنه خو داغه منې کول ا دېږي کنه دا موقت دی ا دې ګارانټي دو کنه یو وخت رسې دا چار کړل شي کنه چې هغه شپه ورځ په تېره شي بس کنه به دې نه را تکات ختم شي به نه را به ودسې نشي منې کوله فتعتبر المدة من وقت المنع متبرجي بيش نلبشي أغمين دا د وخت منع کول نه چې کی مخ د منع کول شریک کو کنه ا د حدث د وخت نه منع کول شریک کو والمسو على ظاهرهما خطوط بالاصابع يبدا من قبل اصابع الساق والمسو على ظاهر مس به کنه پښو دی میزه والا شي والمسو على ظاهر مس دو کنه پښو دی میزه باندې درې طرفي نه دي د مکه امیزه یو یې کوم د شودو دا پوس اسمون په طرف باندې کنه یو یې جوانب دي د دې پښې سنگینا کیناره او یو یې کنه اسفره حصہ د لوند حصہ دا په مزکه باندې چې لګېږي دا غتاله پتاله باندې با ما سنه وایې کنه او په جوانب باندې وایې په طرف باندې پوس په دې شوبې دی وایې والمسألة زائر مسكة فشود مزيدو خطوطا بلا صابحه په داسې حال شي چې ابې لیکې کړې شوي په ګوتې سره لیکې به کړې شوي په ګوتې سره شریکوي به د ماسه د طرف ته ګوتې د پښې نه اله ساک تر پنډۍ رسې چې کله کنه پښې میزو کې ټیم روشي پښې به نه میزه لوسینه به ته تون کې کنه د یو لسپا په میزا باندې پښې دی او بل به پښې کنه دا به کاش کې پنډۍ رسې ګوتې د بلاګي وی کنه چې اصلي کې جوړې شي کنه حتی لا جزو علا باطن خفه ندرو په باطن دی مزه بونه وعاقبه او په پیند دی مزه بونه وساکی په پړنی دی مزه بونه په شنګری پوس ما سره جاوی کړي ځکه چې پوس خو منځل نشته وړ ما سره پوس راو کړي دا رنګ په پیندا باندې ما سوي یا په سنگې باندې ما سوي یا لوند په تاله ما سوي دا نه درو لانهم معدول به القياس اړول شوی د مسا سمندر شوی د مسا د قیاس نه د قیاس نه خلاف ته چې د پښې مینځلې په ځای باندې کنه خالي په په ویزه باندې ګوتې تیرې کا باس نه پښې لکه چې امید راشي او کوم شای چې معدل به د قیاس نه وي کوم شای چې مخالف ته قیاس نه وي هغه مختصری په مورد د شرع پرې کنه چې کوم یې باندې شر وغلی کړه پاتې باندې پاپره به تړنه وي نه به چې ته ما سوالې دوکنه په ظاهر باندې پاکنه ما سوالي دو په باطن مو د ما سندو والي په تاله ما سندو والي په پیند ما سندو والي د ما سره په دې پر وته ډول شاکه چې ما سره په سره په دې شو باندې وي او یرا جميع ما وردا به شروع نه له حال وی کنټرول هغه شینا چې ورد دی پس را شارا شارا په دې سره وګړي دوی کچې نبی سم کنه پوس په دې ظاهر باندې ما سوال چې تا په څنګه باندې یا په پیند باندې یا په باطن باندې چې تا ما سندو والي والبدات من الاصابع استحباب او شروع د ګوت طرف نه دا استحباب ده یعنی مستحب ده فرض نو کچ ګوت طرف نه شریک وا کای پوس طرف نه دی ور شریک لکنه د ګوت په طرف باندې بیا کنه ما خو شخو خلاف سنت بي یا خلاف استحباب بي اعتبار بالاصل دی واجب د قیاس نه په اصل باندې چې منزل دي او الغصه چې منزل دي شا چې مینځي یا کنه بیا ګوتې طرف نه مینځل شي پوس طرف نه نشي مینځل کنه یو ګوتې طرف نه لوټا په یبه په ورچوي یا نه مخ باندې دیګه طرف نه کې مستحب طریقه دا غلو وفرض ذلك مقدار ثلاث اصابع من اصابع اليد او فرض د مسه انداز درې ګوتې دا د ګوتې د لوس نه فرض د مسه اغنداز درې ګوتې دا د ګوتې د لوس نه دا درې ګوت انداز وکړه چې دا په میزا باندې کښیر دی که نه بس هغه فرض ما خو وشو لا که نه اگر که د سنت نه خلاف تو سنت دغه دی که نه چې بلکل د ګوتې طرف نه به که نه دا پر کښیر دی څه کوي به چې که چې پنډۍ ته پر ورسېږي که نه خو چې کافي کېږي که نه هغه مفروض مقدار د هغه درې ګوتې انداز دغه فرض دی وقال كرحي رحمه من اصابع رجله امام کخی زموږ چې نه د ګوتې د پښې نه دمر به دغه مزات و دوي چې دغه پښې درې ګوتې انداز باندې تون دشي والاول اصح اعتبارا لآلة المسح دا وال کول سیدا اعتبار د علی د مسح ته مسح کنه فعل لا دغه نسبت فاعل ته کېږي کنه دغه کنه علا او د لوس ته کنه الو د ګوتې ته اعتبار ده په لوسه پنځه ګوتې دی و دې پنځه ګوتې کنه او کدا په یقین په دې کې مقدار نه کابو یو کو ته پر جوته یا دیو پر جوته له جاز به په دې مزیب نه ماسه صحیح دو وقال ظفر وشاکر چې لا جزو وان قلا په حناف شي امام ظفر صاحب او امام شفیع صاحب صاحب مذهب ابي کې څنګه وکړي اگر کدا په یقین کامي ا دې دې کسه مونږ دا مذهب دا چې مزه بالکل په یقین باندې په شې سره ټاک باندې په شې کنه او کچره په مزاج ټاکو بجکین او معمولی و د سروای دی کنه بیا په مزه باندې ماس نه راو کېږي دا دی دلیل لانه لما وجبا غسل البادي يجب غسل الباقي دا کوم ازاد زوی چې بشا ده په دې بشا باندې مزاج نه ورغله کنه چې کله صاحب او د سکیږي به د سیکره په دې غور باندې نه وته کنه او دغه پښه و دا حصه مردوړه شوله دا به خامخا مینځه بلا څه شي کوي چې دا دې کوي مینځه او په دې را باندې ماسه وایه که نه په پښه خو یا ماسه نو یا که نه مینځل دي هر کله چې واجب شو مینځل دی که ښکورا زوی به واجب دی مینځل دی که بکی زوی یا که نه ځکه چې دریا مذهب نه راوشوه که چې په زنه د ماسه ولا شي په زنه د که نه مینځل وشي ولنا من اخلاق مذهب دغه ده چې رشي بجکین دغه معاف ده ان الخفاف لا تخلو عن قلیل من خرق عادتا مزه نه بجکن خالی کېږي د رشي بجکین نه په عادت سره خام خالص کی بزکین په مزاج شکه نه دا غوی دې نه پوتې کېږي کچېرې نشي بزکینا کړه دا غوی متبار کی او په دا مزاج باندې ما سجده نه کی به د مزه چې کیمه فائدہ ده کنه فائدہ به څه کابره وخصله نشي فیلحق من حرج فی نزه هر کته به کوم تکلیف رسېږي په څو کې اسه به د مزه وکوږي کنه او په به مزه ټول به مزه وکوي په مزه کنه څکه چې ته یو مثال داسې وي چې جری مزه کړی وي کنه هغه به ما سواله شي نه به څه ما سن شي ولا کنه رسېږي به د هر کته تنګي او تکلیف په یسو کې برکین ډیر دیتا ویل شي چې بربډری انداز درې ګوت دی پښې دا ونه بدل د هغه وړي کې په پښه چې کیمه دی وړې نه وړې ګوت دی کنه چې دا من انداز وکړه بژاوی چې دا پر جوته دی شي او صحیح دا خبره صحیح ده اشارات بل روایت تا کنه و ایګه ضعف تا حسن بن زیاد روایت کې امام صفا صاحب نه کنه چې درې ګوت دی لوس متبادل لکه په مخه شه ا دې وجه نه کچېرې چاله ده کنه د پنځه وړه پښې ګوتې پرې کړې د پیرا پښې قیمت پرې کوي داسې مې چې ګوتې مې نه پرې دي پښه مې نه پرې کړې کنه اصل په قدم شي دا کنه اصابع دي د ګوتې دي کنه وسلاس اکثر او د درې کنه اکثر دي نه د درې ګوتې کنه اندال بل چې بژاوي تل کچې ټول ابشا بژا دو کنه او ټول ابشا لکه چې بربنده دو فتوکاب مقام الکل درې به په دې ټولې باندې بیا ګوته خو ځنه په شغاټه شته ځنه په شړې شته دوته مې وړې متبرې کړې و اعتبار له اثر له احتیاط د اعتبار له حد وړې ګوته احتیاط ته وجه نه ده چې د مزاب ژا خو دو کنه زره خدا سي زونه دي چې مملي په کو نه مري عبلي کنه د مې دا وړې ګوته متبرې کړې کنه چې صاحب د عبادت ولا دو د سه ولا دو کنه احتیاط په دې شي دا کنه چې د وړې ګوته متبرې کړي چې دا ژا وی کنه هو چې کله درې مې کنه نو کې په واخې خپل دا ټیلې ټیلې وی کنه د خپل سره ورسی برګیږي نه اې دې په شکین ته اعتبار نشته دا نه باندې اګه په دې باندې ما سره ودو نو څه اعتبار دخول د انا مې ته او ته کې چې نه برګیږي په وخت اطلاق شه چې دا سي بازار وخلې کنه و دې پرې ګوتې پسیړوي کنه به ګوتې به پسیړې شي کنه خو هغه بيزه یې نو یې دی یا ټیټ دی کنه او چې څه کنه دې سره ورته شي نه بدا نه دې ته بار نشته ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حده متبرج به دا غنداز په هر مزاج ګوشه ګوشه په هر میکر مزاج به دا ګوشه ګوشه دا انداز متبرجي ادواره ولا به سره جمع کیږي نه کدا څه واچي یو مزاج جادو لنډول د سفر په بل سره یو به دا چې بلاوی کنه بلې به زیات نقصان نه رسوي کنه پاشه مزل کړل شي بخلاف النجاسه المتفرقه بلا مسله ده پلیتی ده کنه په یو به ځا پلیتی پرتا ده په بلا پلیتی پرتا ده کنه یو به زیورا نشکی دوه قدر درهم ته نه رسوي بل ولا کار نشکی دوه کنه او چې دواړه سره جمع کوي بیا په درهم نه به زیاتای شي دا به سره جمع کوي یا کنه کشف عورت ته یو رینال شي کنه بربنده پردیک بشا ده و د بلا بربنده دا و کام ده د بلا کام ده خو کسره په ودی باندې شمیر کې کنه بیا دا ډیریږي کنه وربا مقدار ته رسیږي به سره جمع کوي په خلاف ته نجسات متفرقانه یو ځکه پلتیدو فلسطینی بودادو په غوړه بودادو په پیسه بودادو کنه دا به جمع کول شي خپل خو عادت کړه کما کما دو خو چې سره په ویلي باندې شمیر کې به دا ډیر شي منې مقدار ته راسېږي به به دا سره جمع کوي لانه حامل للكل ځکه چې په مزشه پلیتې دا کنه ان جسد نه او دا غا برکین چې ویا کنه په شنګری لون دی وی کنه که پوسه په پردی باندې پوسه برکین وکنه پوسه خو اسد بار شته پوسه هم باسه نشي ما د محل دی باسه نه کنه دا لون دی چې بشاوی کنه لون دا کنه په دې شو باندې بشاوی کنه کچېره دغه پین دا په طرف باندې بشاوه کنه ادرې کو ته پندال باندې هغه مانع نه ده کنه ځکه چې پین دی طرف هغه محل دی باسه نه ده کنه ولا يجوز المسح لمن وجب الغسل اول باب شو کنه داسې ویلي وي کنه چې دا ما سره و د من کل حدث موجب الوضو چې ا د اودس واجب وین کې وي کنه هغه او به اودس نه ما سره کنه و جایز ده او کدا سه به اودس دې پېښ وکړه چې هغه په توګه د غسل واجب وي به هغه نه ما سره نشو ولا کنه مزه به وکړي په به مینځه په دې مسله باندې کنه په دې وزه باندې ښکال لاس کنه چې لا يجوز لا يجوز نظر وکنه ما سيد چا پر نه و چې په چا باندې غسل واجب وي کنه دغه سړی چې په چا غوسه وجیبي دغه سړی لوړه مسه والا شي هغه پر مسه ممکنه ده مسه والا شي خو چې حکم بل کوي چې نو تر وکنه جواز یا عدم جواز د احکام دي او د احکام پیګه چا باندې لګیږي که چې هغه فعل څه کړل شي چې دا چرکان ته پر اندر و دا چار ماکا په چا چې غسل واجب وي کنه او په دې په پښې میزه وي او دا یې لوم وي کنه او کله بل فرد ما سواله به ما سبه وي سرنګي نو هم هغه چې لوم وي کنه خو پوسه به لوټا یا کذاب په سر ورنسي یو به کنه سی خې پښه ته ورنوځي کنه پښه به توندېږي پښه به میدل شي د ما سره چیرته نه والا شي سره یو یا به پنل کې باندې لومبي یا به کنه په کیلو ټی کې باندې لومبي کنه و یا به کنه تلوي ولې ته ورګړېږي کنه پښه به خپل پښه نه پښه میدل شي په چا په دې باندې ځون خلص کړه دا چې دا نفي دوه او نه فيه کنه او وجود د موضوع نه وړي نه فيه ول تاسو د کوي منطقي جواب دا چې کنه ا موضوع کا نوی یا کنه و تاسو د کدو او وجود د موضوع نه نه وړي کنه صدق ته پره زيد قائم زيد ولور ده دا مجبادو دا به وته صدې کوي چې زي موجوده وي پیدو وي او دا محمول ور سبيتا وي لوړا وي کنه وته به صدې کوي او زید ليس بقائم زید نه ویلوړ دا په دوه سره څه وجب د نفي دو کنه یو ته زید موجود وي پیدو وي خو ویلوړ نه وي محمول و ثابت نه وي دا غا صدې کدو بل دا چې زید سر نه پیدو نه ده د خالیا کلا کا صدې کدو کنه چې زید نه ویلوړ ځکه چشتانه نه دا سره بعد سره با وجود د موضوع نو وړي کنه نه درو ما سره چې پر چا باندې کنه غوسه وجب دی خدا جواب نه چاري جوړ تا کنه دا د فقهای ولا نفی دو کنه احکام دی کنه فقها وی کنه هغه احکام لګوي چې ا د مکلف نه متصور وي اچال چې کړل شي بیا کنه احکام دی لګوي چې دا راو دا نه راو دا کنه دا صحیح ده دا نه صحیح او چا دا جواب کړ دا چې دغه صورت به دغه مثلا یو سړی دا په دغه غسل وجب شول یې بل نشته تبین یې ولو د غسل لپاره تبین ولو مزه په پښې کړې کنه دا ولا مې چې تبین ولو مزه په پښې کړې کنه اذن بعد کنه لوړ باولې وکړلې چې باولې وکړلې خو داسې مت شو ا د غسل ولا اخو نه مت سو عبادت یو کوم مت سو کنه لوړو کنه عبادت یو کړو دا کا سړی چې دا عبادت یې کړه دا کنه عبادت یو کړو نو پښې دا میزه دا وکړي پښې دا میزه کنه کا په میزه دا ماسا وایي په دې غسل په پار خو دي کنه یسه ته بین ولا ده سه کوي چې دا غا به کنه دا به او داس کو پښې به میزي دا کنه ما سره شي ولا پښې به میزي ځکه چې ولا څه کوي یجوز مسلم من واجب علی غسل او څوک دا غا سرات پښ کوي چې دا ممکن ده کنه سړی ته لوم بیا او میکنه او میزه په شي دی میزه په سچ په ګنډه باندې ټینګ وتاړي دا ټینګ پر وتاړي چې بنه ورنه وځي کنه او بیا لوب بي کنه ایب په سپ میزه باندې رینه پندې ته نور نه وځي دا څنګه کو چې میزه ټینګ پر وتاړي چې زه کرپ شي نه میزه په باندې به ما سوي یا چې تکشن سو کنه په په چوزي باندې کنه شي دا یې چیټ کړو کنه او یب په زوم ته نبی کړ چې په یې کنه میزه تا یې بنورسي و چې ویسه به امر کو چې کله بیش په سفر شي وي چې میر به میزه نو کوشي درې ورځې اته ور به که چې میزه درې ورځې ماو کوي ما ته وښتا الا عن جنابات مگر دي جنابات نه که جنوبور شوشتا به میزه او کوشي تا کنه لوم به سفر میزه تا ولكن عن بول او غايه نونا من لكن چې ته وی میزه ماو کوشتا اده بول نه یا د غټه بول نه یا د خیب نه کنه په غاټه بولې د داس مت شو په وړې بولې د داس مت شو په خېب د وشم کنه هنه وی زمو کول شته درې ورځې کنه ما ته وایسته او بل دا چې ول ان جنابه ثلاثه تکرراتن یو حدیث وغلا دا چې حدیث نبی سم مسنکه چې الا عن جنابه نه اي مسنکه ده کنه اي نبی به تاسو می زیو کول شته او بل دا جنابه خو مکرر جانا عادتن دا غبار بار پښپاور شي چاته نویر شي کنه و یا په جما شي یا په دوی جمع شي یا په میا شي فلا خرج فی نزه ایسا لیده پرا چه ودای جنوب شو دا میزه په شوی په پوستو کې شیده پر ایس تنګی نشته بخلاف الحدث په خلاف ته وړې به ودسې نه لانه یتکرر ځکه چې دا بار به پورې شي په دې وخت وکړ مې اوداس کې کنه او چې ار ورې په دې ژمي شي کنه به حالت سړې لکه شي کنه میزه وکړې به تقریب ته خرج ده پشه وينقذ المسح كله في ينقذ الوضوء به چر کوي ما سره کنه هر هغه شای چې کوم اوداس متوي په باندې ما سره موته شولا لانه بعض الوضوء ځکه چې د ما سره د اوداسه حسابو د کنه بعض وضوء دا د اوداسي وه حسابو چې ټول داسې متوي خو ما سره موته شولا دا یو لکه دا دویم وينقض ايضا نزل خفه متوي ما سره درنګ یستل دی میزه میزه چې وکړه کنه ميرا او داسې خپل برقرار ده کنه خو پښې دې مردولې شي بس لسرات الحدث القدم ځکه چې بودسي پښې ته ورګاله شوله ایوان خو بودسي په دې میزه باندې پوسه تام وکړ یې نیولې وکنه چې پښې جوات شوې ته بودسي کنه پښې ته ورګاله شوه حیث ظالمانه چې کله مړې کنه ختم شو مړې وګړېدو چې میزه وې دريام وكذا نزو احدهما درنګ یسل د حدیما چې یو میزه وکړې کنه بیا کله دوارې پښې مردولې شوې چې قدم کې کې بيزه پندې تر ورا سړي باس کنه ا دې نه دې ور چې کوم حکم دا چې میندا موت ما سم موت سره اپ باندې ولاګې دو دا بيزه کنه زنا زنا وجدي وجدي کنه لکه دا جربه چې وجدي دي کنه دا نیه پندې رسو جربه لوړ شوې دي کنه بيزه زنا وجدي وي کنه هغه مزاج ته ونی وځه کنه ورته وکنه شاده په شکر سواله که سواله چې دا شنګړي پوسه حساب وکړه چې پښه دې ترغله یا جواب هم نه پښه په مزا شي نه ده وکړه خو دې هسه ته پښه ورسله بس ام مزا کړه ما سموته شوله لانه لا معتبر به في حكمه ځکه چې رسته د بار اې دې سات پندې اې دې سات مزه ته په حق ته مس شي دا مزا نه ده پوسه کنه وکذا به اکثر قدم درنګ په اکثر قدم سره چې نیمه پښه ډیره کنه او زیات کنه